رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده نحمده في السراء والضراء والليل والنهار وفي الفقر والغنى وفي البلاء والعافيه وفي المرض والصحه نحمده دائما وابدا فله الحمد التام والثناء الجميل والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه عدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه وعدد الصلوات التي صليت عليه على مر الايام والدهور والسنين محترم ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ډېر حمد او شکر ځای دی چې زما د طرفه ثبت سوي او نشر سوي فتې سربېره پر آسیا تر اروپایي او امریکایي ملکو پورې هم ورسېږي او د هغه ځایو څخه مسلمان او مهاجر ورونه زما سره تلیفوني تماس نیسي او غواړي چې د دوی د نن ورځې د ژوند په مسائلو او مشکلاتو کې وږغېږم چې د هغې جملې څخه یو ورور خپل مشکل داسې بیاناوه چې دلته په اروپا کې ځینې یهود او نصارا زموږ مسلمانانو سره بحثونه کوي او د بحث په موضوعاتو کې داسې پوښتنې هم کیږي چې تاسې مسلمانان ولې څلور ودونه روا بولي او یا ولې د خنزیر غوښې حرامې بولي او داسې نور مسایل خو زه به په دې سلسله کې چې په نامه سره د طب په اسلام کې یادیږي د ځینو اسلامي اوامرو او نواهیو هغه مفید او ګټور اسرار بیان کم چې د هر چا په نظر نسی ورتلای خو د نن ورځې پرمختللي طب او ساينس هغه په اثبات رسولي او تایید کړي دي اگر چې موږ مسلمانان د اسلامي احکامو متابعت بې له دلیله او چون و چرا څخه کوو ځکه موږ پوهیږو چې زموږ دین حق او د هغه چا د طرفه راته راغلی دی چې موږ یې خلق کړي او پیدا کړي یو خدا بحث فقط د فکر د فکر روښانولو او د پوره یقین د پاره ترتیب شوی وي یوازې دا نه چې زموږ مسلمانانو قناعت په حاصل سي بلکې د نورو ادیانو و متابعینو او منحرف انسانانو ته هم قناعت ورکولای سو چې زموږ دین حق او د متابعت وړ او لایق دی او د بشر د پاره بې له دغه اسلامي دین د متابعت څخه بل د خوشبختی او ښه ژوند کولو لار نسته د الله عز وجل څخه دا خواست او غوښتنه کوم چې زما دغه بحث او څېړنه د عامو مسلمانانو د فائدې او قناعت وړ وګرځي او ما په خپل دعاو کې هیر نکي محترم ورونو زموږ دین عظیم دی زموږ دین د حکمت رحمت او آسانیه ډک دی ځکه کم وخت چې هغه ذات عظیم دی چې زموږ د پاره دغه دین قانون او شریعت ګرځولی دی نو دا عجبه نه ده چې دغه دین دی هم عظیم وي کم وخت چې د دین واضع حکیم دی نو دا عجبه نه ده چې په دغه دین کې د حکمت پروت وي کم وخت چې د دین ایښوونکی رحیم وي نو دا عجبه نه ده چې په دین کې د رحمت پروت وي الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير د دغه دین په هر قانون هر امر او هرو نهیو کې به د الله عز وجل د علم او صفاتو څخه یو حصه موجوده او معلومه وي زموږ په دین کې د تکلیف استکول د مشقت دفع کول او پر خلقو آسانتیا جوړول دا بل شی نه دی بې له رحمته پر بندګانو او دا رحمت د کومه ځایه راغلی دا رحمت د رحمان او رحیم د طرفه راغلی د هغه ذات د طرفه چې موږ یې د رحمت ډک نمونه په هر ورځ کې په اولس رکعات فرض المنزو کې په تکرار سره یادو او وایو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم او کم وخت چې د دین د طرفه پر تا یو شی حرام وګرځول سي او درته ویل کیږي دا کار مکو د دې کار څخه لري سه دا کار پرېږده دا ټوله د یو لوی حکمت په خاطر وي ځکه الله عز وجل صرف د هوا او خواهش په خاطر یو قانون نه ایږدي تعالی الله عما یقول الظالمون علوا کبیرا او الله عز وجل عبث او محمل قانون نه ایږدي او الله جل جلاله د ظلم او جور قانون نه ایږدي بلکې د الله عز وجل ټول قوانین د حکمت په خاطر دي الیس الله باحکم الحاکمین بلا هو خیر الحاکمین نو دا معلومه سو کم وخت چې الله عز وجل فرمایي ای زما بندگانو دغسې کوئ او فرمایي ای زما بندگانو د دغه کارو څخه لرې اوسئ او مې کوئ الله عز وجل د تشدد ظلم یا عبس په خاطر په دغو شیانو موږ نه امر کوي بلکې دا ټوله د یوه حکمت په خاطر دي چې الله عز وجل ته هغه حکمت ور معلوم دی د مثال پر ډول ته یو ډاکټر ته ورځې او هغه دې پر چپرکټ پرې باسي او هغه د ده سټاټسکوپ په ښه دقت در باندې وګرځوي او بیا نسخه درنوشته کړي ته چې درملتون یا دواخانې ته ورسې د درملتون خاوند د نسخې سره مطابق سرې او ژړې ګولۍ درکړي ته نسې ورته ویلی چې وروره ماته شنې او سپینې ګولۍ راکړه یا تورې او زرغونې ګولۍ راکړه ولې ځکه دا مسئله د خواهش او غوښتنې نه ده بلکې مسئله د حکمت ده طبيب پوهیږي چې ستا د پاره مناسبه دوا دغه سرې او ژړې ګولې دي نو معامله د خواهش او غوښتنې نه سوه دا چې طبيب هغه دوا درکوي چې ستا د مرض سره مناسبه وي نه ستا د غوښتنې سره طبيب ترخه دوا درکوي که څه هم ستا زړه خواږه شیان غواړي د خوږو او غوړو شیانو څخه دې منع کوي ترخه شیان در فرمایي طبيب دا ټول کارونه د یو حکمت په خاطر کوي نو دا چې الله جل جلاله یو شی در باندې حرام کی او بل شی در ته مباح کی د یو شی څخه منع کړي او په بل شی سره امر کړي ایا ته ګمان کوي چې دا کار دې د حکمت څخه خالی وي الله اکبر الله جل جلاله هیڅ قانون عبث او بی حکمت نه دی تشریع کړی او داسې ګمان کوي چې تاسو د حساب او کتاب د پاره و مشته نه راوستل کېږي الله عز وجل ډېر لوړ ذات دی زموږ رب جل وعلا تقدست اسماؤه د دې څخه پاک دی چې پر موږ دی یو شی عبس حرام کی او یا د موږ فقط د خپل غوښتنې په خاطر په یو شی امر کی بلکې د ده جل وعلا ټول اوامر او نواهي د حکمت او زموږ د فایدې په خاطر دي او کم وخت چې موږ په دې پوه شو چې طبیب دې د یوه حکمت په خاطر په یوه شي امر کوي او د یو شي څخه دې منع کوي نو الله عز وجل چې احکم الحاکمین دی کم وخت چې تا د سود او ریا څخه منع کوي د قتل ظلم او غلا څخه منع کوي او بیا دې په لمانځه حج روژه او زکات سره امر کوي دا ټول عبث او بهوده نه دي بلکې د یو عظیم او جلیل حکمت دپاره دي اوس چې دا را معلومه سوه نو باید پوه سو چې د دین ټول اوامر او نواهي پر حکمت بنا دي ورور ته متوجه سه ستا په جسم کې څو قسمه ترازوګان موجود او پراته دي د حرارت د ساتلو ترازو په دوبي او ژمي کې ستا د بدن حرارت اووه دېرش درجې دی نه لوړیږي نه کښته کیږي ستا د وینې فشار یا بهیدل همیشه پر یوه اندازه دی ستا د بدن شوګر همیشه یو قسم ساتل کیږي ستا د وینې ګاټوالی او نریوالی همیشه په یوه درجه کې وي او داسې نور ډیر شیان سته چې په یوه خاصه موازنه هغه چې ستا د صحت سره موافقه وي ساتل کیږي او که فرضا په دغه موازنه کې ډیر لږ تغیر پیدا سي د دغه تغیر په واسطه ته مریض او ناجوړ سي نو هغه ذات چې ستا د صحت او عافیت د پاره ستا په بدن کې دغسې موزون او منظم انتظام او ترازوګان ایښي دي او هغه ذات چې دغه ټول کون یې په دغه دقیق او مرتب انتظام سره خلق کړی دی لمر او سپوږمۍ بادونه او بارانونه شپه او ورځ اوبه او خواړه د کال څلور فصله او داسې نور ډېر شیان چې د تفصیل وخت یې نسته ته فکر وکړه که د کون په دغه انتظام کې لږ تغیر راسي نو خرابی او بربادی پیښ شي توپانونه او بد حالات په وجود راسي نو دغه حکیم او مدبر ذات چې ستا د فردي او اجتماعي ژوند لپاره قوانین اجدي اوامر او نواهی صادروي ایا دا به ممکن وي چې په هغو کې د افراد یا تفرید ظلم او تشدد عبث او بهودګي موجود وي حاشا لله یا والله خدا چې موږ د ځینو اوامرو او نواهیو په مصلحت او منفعت نه پوهیږو دا زموږ بشري نقص او کمبودی ده او دا لازمه هم نه ده چې موږ دې په پوسو او یا د زموږ د غوښتنې او عقل سره برابر نظام راته راسي ځکه موږ مخلوق یو او هیڅ مخلوق د ځان د پاره قانون نسی جوړولای کې جوړ هم کی هغه به خامخا کم مضر او ناوړه وي په حقیقت کې قانون جوړول د خالق کار دی نه د مخلوق محترم ورونو مثال د ممنوعاتو څخه نه دی نو د مثال پر ډول هر کمپنی یا کارخانه چې یو ماشين جوړوي د هغې کمپنی د طرفه د هغه ماشين سره یو کتلاک ایښول کیږي چې په هغه کتلاک کې د هغه ماشين د استعمال طریقه شول سوي وي کنه په خپل هغه ماشين د خپل ځان د پاره د استعمالولو طریقه نه جوړولای او نه بیانولای سي او نه هغه ماشين د هغه کتلات په حکمت او اسرارو پوهېدلای سي چې ولې به زما استعمال پر دغه معینه او مخصوصه طریقه وي همدارنګه د انسان دغه حالت دی انسان چې د الله جل جلاله مخلوق او پیدا دی نو خود د د د خالق جل جلاله د طرفه د د د ژوند کولو او عمل کولو طریقه د آسماني کتابو په واسطه ورښول سوې ده چې تر ټولو آخري او وروستنی کتاب قرآن مجید دی نو د انسان د خوشبختی او سالم ژوند د پاره د د ژوند باید د دغه آسماني کتاب سره موافق او برابر وي کنه انسان څوک دی او په څه پوهیږي چې په خپل خوښه سره د خپل ځان د پاره قانون جوړوي تاسو نه ګوري هغه ملتونه چې په خپل د خپل ځانو د پاره قوانین جوړوي د دغه قوانینو د غلطیا او نیمګړتیا په خاطر هر کال په هغه کې تغیرات زیاتوب او نقصان راولي دا ماده استکه دا ماده پر زیاته کړه شه برته هغه د ماشين مثال ته راځو که دغه ماشين د هغه خپلې شوول سوي طریقې څخه کم چې د جوړونکي د طرفه ورسره را لېږل سوې ده مخالف استعمال کړه سي په دغه ماشین کې خلل او خرابي پیدا کیږي خو دغه د ماشین خلل یا د غلط استعمال په واسطه خرابېدل و څو قسمه ته ویشل کیږي اول دا چې ماشین په کلي ډول سره د کاره وځي د اصلاح او جوړېدو یې هیڅ امکان نه وي او یا دا چې د اصلاح او جوړېدو قابل وي همدارنګه د کمې ورځې څخه چې انسان خلق سوی دی د هغې ورځې څخه د ده د ژوند ټول حرکات او سکنات د ده د ژوند تګلاره او اعمال د انسان د خالق او جوړونکي د طرفه څخه ورښول سوي دي چې ته د دغه د پاره پیدا سوی او تګلاره دې دغه ده که موږ انسانان د هغه راښوول سوي تګلارې او خپل خط سیر څخه هغه چې زموږ خالق و موږ ته راښوولی دی مخالفت وکړو په موږ کې خلل او خرابي پیدا کیږي او خرابې به مو هم هغه د ماشین د خلل او خرابېدو پر قسم وي چې یا به په کلي ډول سره د کاره وځو او یا به مو د اصلاح او جوړېدو امکانات موجود وي مثلا د ماشین د استعمال د پاره اوله او اساسي مسأله د برق ده د ماشین برق یو سل لس دی او تا و دوه سوه شل برق ته ورواچاوه یو دم دی دینمو چې د ماشین زړه بلل کیږي ور وسوځي او بیا یې تر هغو د اصلاح او جوړولو امکانان امکانات نسته تر څو چې نوې دینمو ور وانه چوي همدارنګه د انسان د پاره اوله او اساسي مسأله د عقیده ده که یو انسان صحیح او سالم عقیده و نه لري کفر او شرک یې په عقیده ګډ وي د هغه انسان ټول اعمال عبث او ضایع دي او تر هغو یې د اصلاح امید نسته چې خپله عقیده صحیح او سالمه نه کړي نو انسان باید تر ټولو اعمالو د مخه موحد او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر رسالت پوره یقین او کامل ایمان ولري د کفر او شرک څخه خلاصه او سالمه عقیده ولري کم وخت چې دا عقیده موجوده شوه بیا نو انسان د اصلاح او جوړېدو یا په بل عبارت د صحیح استعمال وړ او لایق وګرځېدل او د دغو انسانانو د لارښوونې دپاره الله عز وجل وخپل رسول محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته قرآن مجید نازل کړي چې په دغه آسماني کتاب کې د ټول بشر دپاره د هر اړخه د خیر او اصلاح یا ښه او صحي استعمال لارښوونې موجودې دي اوس نو د قرآن مجید اوامر او نواهی و درو قسمو ته ویشل کېدلای شي اول ځینې اوامر او نواهی هغه قسم دي چې د هغو په ګټه او مصلحت عام او خاص خلق ټول بلکې ټول انسانان پوهیږي مثلا غلا مکوه غریبانو ته صدقه ورکوه قتل او وژنه مکوه د خلکو سره کومک او ښه ژوند کوه دا ټوله معلوم شیان هر څوک د هغو په فایده او ضرر پوهېدلی سي دوهم ځینې بیا داسې اوامر او نواهي دي چې د هغو په ګټه او مصلحت عام خلک نسی پوهېدلی فقط د هغې رشتې و پوهانو ته د هغو ګټه او مصلحت معلومېدلی شي لکه روژه نیول یا د حائضې ښځې سره جماع نه کول چې د دغه امر او نهي مصلحت یا ضرر یوازې د طب و پوهانو ته ښه ور معلومیږي خو دریم قسم بیا ځینې داسې اوامر او نواهي هم سته چې د هغو په اسرارو او حکمتو ګټه او ضرر نه عام خلق پوهیږي نه خاص او دا لازمه هم نه ده چې موږ باید د هر امر او هر منع په سر او حکمت په ضرر او ګټه پوس ځکه موږ مخلوق یو فقط د ښه او نیکبخته ژوند د دنیا او آخرت د سعادت په خاطر باید د خپل خالق ټول امرونه او منع بې له قید او شرطه په مکمل ډول سره قبول او عملی کو که د ښه پوهېدلو دپاره موضوع ته پوره تفصیل ورکم نو به ووایم انسان و دوو عمده حصو ته ویشل کیږي یو روح او بل جسم الله عزوجل په خپل کتاب قران مجید کې د دغه دواړو حصو اصلاح او ښه استعمال په پوره او کامل ډول سره راښوولي دي څرنګه چې روح زموږ د دغه اوسنی بحث موضوع نه ده نو به د روح په باره کې فقط دونه ووایم چې د روح د اصلاح آرامتیا او پاکۍ لپاره په ایمان توحید رسالت سالم عقیده افکار او اذکار سره توصیه راته سوې ده چې دغه شیان زموږ د روح سلامتیا او آراموالی مابین ته راوړي او پاته نور ټول امرونه او منع د جسم د اصلاح دپاره دي خو د جسم اصلاح بیا پر دوه قسمه ده اول هغه اصلاح چې په خپل د جسم په صحت او سلامتیا پورې تعلق لري دوهم هغه اصلاح چې د انسانانو په مابین کې د معاشره او ټولنیزه یا اجتماعي ژوند په شوالي پورې تعلق لري خو څرنګه چې د معاشره او اجتماعي ژوند اصلاح زموږ د دغه اوسنی بحث موضوع نه ده نو د هغه په باره کې فقط دونه وایي چې د راکړه ورکړه ټولنیز او اجتماعي ژوند اصلاح په هغه اسلامي اخلاقو سره کېدلای سي کم چې موږ د خپل رب او خالق د طرفه د هغه په عملي کولو سره مکلف یو چې هغه اسلامي او الهي قانون دی مثلا صدق او صداقت اخلاص او امانت رحم او شفقت خدمت او دیانت همدردی او کومک متقابل احترام او ښه همسایتوب دوستی او رورګلوي او داسې نور اجتماعي اخلاق دي چې دغه په اجتماعي ژوند پورې د مربوطو اخلاقو بحث هر یو ځان ته خاصه سلسله او بحث کېدلی شي خو زه په دغه اوسنۍ سلسله کې یوازې هغه شیان تر بحث لاندې نیسم چې د انساني جسم او بدن په صحت پورې تعلق لري او هغه هم یو څه ځکه د ټولو اوامرو او نواهیو بیانول دونه بحث غواړي چې نه زه د بیانولو وخت او طاقت لرم او نه تاسې د اورېدلو وخت لري نو به زه په دغه اوسني بحث کې د بشري او ناقصې پوهې پر اندازه د ځینو اوامرو او نواهیو وګټو او ضرورو ته دون اشاره وکم څونه چې په دغه سلسله کې ځایدلای سي ومن الله التوفیق محترم ورونو قران مجید د تاریخ کتاب نه دی بیا هم پوره تاریخ پکښې موجود دی قران مجید د ساينس کتاب نه دی مګر د ساينس څخه خالی نه دی قران مجید د فلسفې کتاب نه دی بیا هم پوره فلسفه پکې موجوده ده قران مجید د طب کتاب نه دی بیا هم د طب لوی او عمده قوانین پکې موجود دي بل اخره هیڅ داسې علم نشته چې د هغه کلیات دي په اجمالی ډول سره په قران مجید کې نوی موجود خو د هغو را استل د انسانانو په پوهه پورې اړه او تعلق لري یو شاعر وای جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنها افهام الرجال يعني ټول علم یا ټول علوم په قرآن موجود کې موجود دي او سته خو د خلق عقل او فهم د هغو د ادراک څخه قاصر او عاجز دي ورونو په دې سلسله کې به د قرآن مجید د اوامرو او نواهیو څخه یوازې د هغو طبي اړخ تر بحث او غور لاندې ونیسو او په دې بحث کې زما هدف او مقصد دا نه دی چې ټول هغه شیان چې زموږ د جسم او بدن سره تعلق لري او یا زموږ پر ژوند خاص اثر لري او په قرآن مجید کې موجود دي درته بیان کم فقط دغه سلسله یو کوچنی یاد آوری ده چې په دین حنیف اسلام کې یو طبي قانون او علمی قواعد موجود دي چې د انسانیت د پوروالي او ساتنې لپاره مقرره کړي دي او همیشه به د قرآن مجید معجزې د علم د پرمختګ په واسطه ښکاره کیږي څونه چې بشري علم مخته ځي پر هغه اندازه هغه پردې چې د غافل انسانانو د سترګو څخه یې دغه قرآني نور پټاوه ایسته کیږي او داسې ورځ به ووینو چې د نړۍ ټول انسانان به خپل د مقصد ټول علوم په قرآن مجید کې پلټي او کوشش به کوي چې د علوم او فنونو خزانه د قرآن مجید د کلماتو او معانیو د بحر څخه راوباسي تر داسې اندازې چې و دغه منکرانو ته دا ورښکاره سي چې بېشکه دغه قرآن حق دی روم څرنګه چې د کون د آفاق او زموږ د خپلو ځانو ټول حقایق په یوه وار خلقو ته نسي ښکاره کېدلی په تدریج کرار کرار کرار وقتن په وقتن د هغو څخه پردې ایسته کیږي بشري علوم د هغو کشفیات کوي نو ځکه الله عز وجل وفرمایل سنوریهم آیاتنا چې دغه په تدریج سره دغه د بشري علومو انکشاف انکشافات د سنوریهم ترجمه ده ورونو دین اسلام هغه یوازنی دین دی لکه څونه چې د روح او وجدان د سلامتیا اهتمام کوي په هغه اندازه سره د جسم او بدن د سلامتیا اهتمام او غور او غم خوردنی هم کوي دین مبین اسلام ټول هغه اسباب برابر کړی دي چې انساني روح د نظافت او پاکي وهغه لوړي درجه ته ورسوي خو څرنګه چې اسلامي دین ته دا ور معلومه وه چې په دنیوي ژوند کې د روح د اوسېدلو او قرار نیولو ځای جسم دی نو خود یې جسم او بدن چې د روح کور بلل کیږي بې له یوه خاص قانونه نه پرېښاوه د جسم د پاره هم داسې قوانین ایجاد کړه چې جسم د امراض دردو او مصایبو څخه وساتي او دا د مسلمانانو خوشبختی ده چې د دوی دین داسې شی نه پرېښاوه چې د دوی د وجود سره اړه لري او یا د دوی وجود ورساتي او فایده ورسوي مګر مګر د هغه شي په باره کې دی کامل او شامل بیان نوي کړي یعنی دین مبین اسلام د بشر د جسم د پاره مضر او ګټور شیان ټوله په پوره کامل او شامل بیان سره و بشر ته وروښول دا ولي ځکه مریض او علتمن انسان ته دا نیکبخته موقع په لاس نسی ورتلای چې خپل انساني هغه واجبات پر ځای کړي کوم چې د دین پر ده لازم کړي دي مرض د انسان هغه قدرت ورکموي چې د نفس د خبیثو خواهشاتو څخه دی په امان سي ځکه د روح او جسد په مابین کې ډېر ټینګ ارتباط موجود دی مریضي د اعصابو پر جهاز یا مشین تاثیر اچوي مریضي د انسان پر تفکر او ادراک مستقیم تاثیر لري مریضي د انسان پر احساس او کارو تاثیر اچوي او دا فرق نه لري چې دا مریضي بدني ده که عقلي او عصبي ده او د دغه منفي تاثیر اچولو د پاره جسمي او بدني مریضي یا عقلي او عصبي مریضي سره یو شی او بې فرقه دي مریض ته د جهاد فی سبیل الله قدرت نه پاتې کیږي مریض د خپل دین او وطن څخه دفاع نسی کولای مریضی انسان د رزق د طلبولو او پیدا کولو څخه منع کوي مریض انسان خپل انساني واجبات نسی ادا کولای مریض انسان د خپل ټولنې یو فعال عضو نسی کېدلای مریضي انسان د حج د ادا کولو د روژې د نیولو څخه منع کوي حتی مریض انسان په خپل مانځ کې د ولاړی رکوع او سجدې کولو قدرت د لاس ور کوي د دې ټول عجز سره سره مریض انسان ضعیف الاراده هم وي قوي عزم نه لري افکار یې پاشلي او پریشان وي حتی ټولنه د مریض څخه هغه فایده نسی اخیستلای کم چې د جوړ او قوي انسانانو څخه یې اخلي یعنی د شعیب علی السلام لور وخپل پلار ته وویل ای زما پلاره دغه موسی علی السلام د خپل پسو د پاره اجر که ځکه چې ښه د اجرانو یا نوکرانو هغه څوک دی چې قوي او امانتکار وي الله عز وجل په دغه مکرم آیات کې د بدن سلامتیا او د روح پاکوالی سره یو ځای کړي دي او دغه دوه صفته هغه ښه صفتونه بللي دي کم چې د انسان د پاره د هغو درلودل لازم او ضروری دي او ونبی الله ایوب علی السلام ته وګوره چې د خپل مرضی په باره کې و خپل رب ته رجوع کوي الله عز وجل د سوره الانبیاء په درو اتیا نمبر آیات کې فرمایي و ایوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين یعنی کوم وخت چې ایوب علیه السلام و خپل رب ته ورغږ کړ ویل الهي ما ته ضرر رسېدلی دی او ته ارحم الراحمین یې ورونو که ایوب علیه السلام د دغه مریضي سره د خپل رب عبادت په پوره او کامله طریقه سره کولای سوای هیڅ کله به د خپل رنځ شکایت نه وای کړی او دا دعا به نه وای کړې چې د دغه مریضۍ څخه دې خلاص ایا د عبادت کوونکو څخه داسې څوک شته چې د الله عزوجل څخه دې دا غوښتنه نه کوي چې وده ته دې سالم روح او جوړ بدن ورکړي تر څو چې داسې وګرځي لکه طالوت هغه چې د هغه په باره کې الله عزوجل و بني اسرائیل ته فرمایي وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا بني اسرائیل ویل څرنګه به دای پر موږ پاچا وي حال دا چې موږ تر ده د پاچاهۍ مستحق یو او بل دا چې دی مال نه لري غریب سړی دی د بني اسرائیل نبی ورته ویل بشک چې الله عزوجل دغه طالوت تر تاسو غوړه کړی او بهتر کړی دی او دته په علم او جسم کې پراخي او زیاتوالی ورکړي دي ورونو دغه بسطتن فی العلم والجسم د روح او بدن د پروالي څخه کنایه ده او د دوی دواړو و سلامتیا ته اشاره ده نو ځکه موږ په دین مبین اسلام کې کامل طب وینو هم د روح اهتمام او غم غمخوردنی پکښې سوې ده او هم د جسم محترم ورون زما د دغه خبرو معنا او مقصد دا نه دی چې قرآن مجید د طب کتاب دی بلکې قران مجید تر دې ډېر لوړ دی چې یوازې د طب پکې موجود وي مګر په قران مجید کې داسې ډېری صریح اشاره سته چې دغه علم وهغه شیانو ته دی اشاره چې دغه علم وهغه شیانو ته دی اشاره کړې وي چې د بشر د صحت لپاره مهم او ضروری دي او نور یې نو خلکو ته په نورو طبي موضوعاتو کې د بحث او څېړنې مجال او میدان پرې ایښی دی اولا به پاکۍ او نظافت ته د قرآن مجید د نظره وګورو الله عز وجل غسل او د بدن پاکول پر مؤمنانو لازم کړی دي او بیا یې د هر لمانځه دپاره د مخ لاسو او پښو پرېولل لازم کړي دي او د غرنګ رب عزوجل د اوبو په پا پاک ساتلو سره امر کړی چې د اوبو د پاک ساتلو په باره کې به ورسته مفصل بحث وکړو او د غرنګ رب عزوجل د کالو په نظافت سره امر کړی د سورة المدثر په څلورم نمبر آیات کې عز وجل فرمایي وثيابك فطهر یعنی خپل کالی پاک وساته نو څرنګه چې د کالو پاک ساتل ضروري دي نو د بدن پاکي په طریق اولا سره حتمی او ضروري ده او د غرنګ زموږ رب عز وجل پس له بولو او قضای حاجت څخه په استنجا سره امر کړی او د الله عز وجل د طرفه و مسلمانانو ته دغه ټول اوامر نه دي راغلي مګر د دې لپاره چې دوی یو نمونه او مثال غوندي وي او نور خلق په دوی پسې اقتدا وکړي الله عز وجل د سورة المائده په شپږم نمبر آیات کې فرمایي ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون یعنی الله عز وجل دغه د پاکی په پا اوامرو سره دا اراده نه لري چې پر تاسو زحمت او سختی راولي بلکې الله عز وجل دا اراده لري چې تاسو د نجاستو او مرداروي څخه پاکي او د دې لپاره چې خپل نعمت او احسان پر تاسو پوره کړي د پاره د دې چې تاسو شکر ادا کوونکي سي او بیا هم عز وجل د سورة البقره په 222 نمبر آیات کې فرمایي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين یعنی بشکه چې الله عزوجل توبه کوونکي خوښوي هغه چې د ګناهو څخه توبه کوي دا د روح پاکوالی سو او هغه څوک خوشوي چې د نجاستو څخه ځانونه پاکوي او ساتي چې دا د بدن پاکوالی دوهم وقایوي طب ورونو تاسو په هیږي چې طب پر دوه قسمه یو وقایوي طب او بل معالج معالجوي طب وقایوي طب هغه دی چې د مرض تر پیښېدو د مخه د امراضو او ناجوړیو څخه د ځان ساتنه پکېږي او معالجوي طب هغه دی چې مرض پیښ سي او بیا یې علاج کېږي حال دا چې وقایوي طب تر معالجوي طب ډېر ښه او بهتر دی ځکه چې وقایوي طب اصلا تا د مرض او ناجوړی د اخته کېدو څخه ساتي نو الله عز وجل د دغه مصلحت د پاره په خپل کتاب قران مجید کې د وقایوي طب قانون راته ایښی دی او د سوره البقره په یو سل پنځه نوي نمبر آیات کې فرمایي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه یعنی خپل ځانونه په خپل لاسو په هلاکت کې ما چوي او الله عزوجل د دغه د پاره مثالونه ذکر کړی دي لکه څنګه چې الله عزوجل انتحار یا ځان وژنه حرام کړی دي او د سوره النساء په 90 نمبر آیات کې فرمایي ولا تقتلوا انفسکم ان الله كان بكم رحيما یعنی تاسو خپل ځانونه موجنه یعنی هغه کارونه مکوي چې تاسو د هلاک سبب وي او بشک چې الله جل جلاله پر تاسو ډیر مهربان دی دغه رنګ الله عزوجل د نجسو خبيسو او په میکروب ککړو شیانو هغه چې د بدن د خرابېدو او مریضیو سبب ګرځي خوراک حرام کړی لکه وینه د خنزیر غوښه د مړه حیوان غوښه او د شرابو د ټولو اقسامو چښل یې منع کړي دي او موږ یې د میکروب او جراثیمو څخه په پاکوالي سره امر کړي یو نو ځکه یې د بولو او براز څخه په استنجا وهلو سره امر کړی او بل دا چې الله عز وجل زنا او لواطت حرام کړی دي د دغو کارو حراموالی یوازې د اجتماعي اسباب او فساد په خاطر نه دی بلکې پر اجتماعي فساد سربیره زنا او لواطت د جسمی خلقی او جنسی ډیرو مریضوی سبب ګرځي چې د دغو امراضو مخنیوی هم د زنا او لواطت د حراموالي د پاره لوی سبب بلل کېدلی سي یعنی که موږ د دغو کارو څخه ځان وساتو د ډیرو انواع مریضوی څخه هم ساتل کیږي او یو بل د هغو شیانو څخه چې دین مبین اسلام د وقایې او زموږ د ساتنې په خاطر منع کړی دی د حائزې ښځې سره جماع کول دي ځکه د دغه کار په سبب ډېر مرضونه او آزارونه یوازې ونر ته نه بلکې وښځې ته هم پیښیږي او زما په ګمان دغه چې دین مبین اسلام د مړو په شخولو کې موږ په تعجیل او تلوار سره امر کړی یو دا به هم د وقایوي طب څخه خالی نه وي ځکه چې د مړي جسد ډېر ژر متعفن کیږي او د جوړو خلقو په مابین کې د مرضو او میکروبو د نشر سبب ګرځي نو د دغه مرضو او میکروبو د انتشار د منعوالي په خاطر باید مړی ډیر ژر و خاورو ته وسپارل سي او دا معلومه خبره ده چې الله عز وجل د مړو شخول د انسان د خلقت سره یو ځای پر بشر فرض کړی کړی قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين يعني ده ادم عليه السلام زي قابلته د د نفس د ده د ورور وژل چې حابل وو ښه او خوښ وګرځول او بیا یې دغه خپل ورور حابل وواژه نو دغه قابل په دنیا او آخرت کې د تاوانیانو څخه سو اشد اوس چې ورور مړ کړي نو قابل اریان دی چې په دغه جسد څه وکړي ځکه چې تر دغه واقعې د مخه نه څوک په خپله مړ سوی وو او نه چا قتل کړی نو الله عزوجل یو کارګر راولېږي چې په مځکه کې په مشوکه او پنجو غار وکیندي او بیا یې د یو بل مړه کارګه جسد په هغه غار کې پټ کړي دا د پاره د دې چې وقابل ته د خپل ورور د جسد پټول وروشي بیا نو قابل وویل یا ویلتا ایا زه تر دې عاجز وم چې د دغه کارګه په مثل سره جسم او د دغه خپل ورور جسد په خاورو کې پټ کم او د آدم علی السلام دغه وجل سوی زوی اول هغه څوک دی چې د دین مبین اسلام د تعلیم سره سم شخ کړه سو او دغه رنګ د وقایې او ساتنې د اسبابو څخه په خوړلو او چښلو کې اسراف نه کول دي ځکه ډېر خوړل و انسان ته ضررونه پېښوي او دغه خبره د الله عزوجل د هغه قول مصداق دی کم چې د سورة الاعراف په یو دېرش نمبر آیات کې فرمایي کلو واشربو ولا تسرفو انه لا يحب المسرفين یعنی خوري او چشي خو اسراف مکوي بشکه چې الله عزوجل مسرفان نه خوښوي یعنی هر هغه شیان چې الله عزوجل د خوړلو او چښلو د پاره درکړي دي د هغو څخه تمتع او فایده واخلي په دې شرط چې اسراف پکښې ونه کړي د اسراف معنا د حد او اندازې څخه تیری او تجاوز او دغه تیری پر څو ډوله دی لکه چې حلال حرام وبولي دا یو تیریس یا تر حلال ورتیر سي د حرامو څخه هم پیدا واخلي دا بل تیریس یا په خړلو او چښلو کې د حرص او بې پروايي څخه کار واخلي تر اندازې زیات وخوري یا یې بې اشتها خوري یا یې ناوخت خوري یا دون لږ خوري چې د جسم د صحت او قوت د پاره کافي نه وي یا د صحت د پاره مضر شیان استعمال کړي او داسې نور دغه ټول مخالف کارونه د اسراف د لفظ معنا کېدلی شي اسراف و دغه ټولو کارو ته شامل دی نو د دغه کامل معنا په لحاظ علما کرام وایي الله عز وجل ټول طب په دغه نیم آیات کې جمع کړي او یو ځای کړي دي او د غرنګه د وقایې او ساتنې د اسبابو څخه د ګرمۍ او یخ څخه د ساتنې لپاره مناسب لباس اغوستل او استعمالول دي لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة النحل په پنځم نمبر آیات کې فرمایي والانعام خلقها لكم فيها دفء یعنی الله عز وجل ستاسو د پاره چارپایان پیدا کړی دي چې په هغو کې د ځان ساتلو او تودولو اسباب سته مثلا د ځینو حیواناتو د وړیو او ریښتانو څخه کمبلې توسان جرافې شړۍ ټوکر خیمې کراستې کوسۍ او نور داسې شیان جوړیږي چې د یخ او ګرمۍ څخه انسانان په ساتل کیږي چې د دغه الهي لارښوونې په خاطر د اوښانو او پسو د وړیو څخه او د بزو د وریښتانو څخه کالی خیمه او کږدۍ د یخ او ګرمۍ څخه د ساتنې په خاطر جوړیږي او دغه رنګ الهي دین د غذا او خوړلو د پاره یو عام قانون ایښی دی چې باید پاک او نظیف خواړه وخوړل شي لکه څرنګه چې عز وجل د سورة البقره په یو سل دو اویا نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنو کلوا من طیبات ما رزقناکم یعنی اے مؤمنانو د هغو شیانو څخه چې موږ تاسو ته درکړي دي پاک او حلال شیان خوري او بیا هم د سورة البقره په یو سلو اتش پیته نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین یعنی اے خلقو تاسو ویني د هغو شیانو څخه خوري چې په مځکه کې پاک او حلال دي او د شیطان پیروي او متابعت مکوي بشک چې شیطان ستاسو د پاره ښکارا دشمن دی او الله عزوجل په خپل مبارک کتاب قران مجید کې د سالمی او صالح غذا مثال د پاکو چارپایانو او د هغو مرغانو چې اشتها ورته کیږي او د ماهیانو په غوښو سره ذکر کړی دی او بیا یې د بشر لطفا فتا واړو په غوښو سره ذکر کړی دی او بیا یې د بشر د غذا لپاره نور ډیر مثالونه په تازه او مفیدو سبزیجاتو او حبوباتو سره ذکر کړي دي او بیا یې هغه شیان ذکر کړي دي چې په هغو سره پر موږ احسان کړی دی لکه کوچی زیتون غوړي شیدې عسل او نور داسې مفید پاک او ګټور شیان او بیا هم الله عزوجل د خپل کتاب قرآن مجید په ډیرو ځایو کې قسم قسم هغه میوې ذکر کړي دي چې د جسم او بدن د پاره ډیر مناسبې او مفید دي او د دغه ټول مفیدو او ګټورو شیانو په مقابل کې الله عزوجل خبيث او مضر خواړه پر موږ حرام کړی دي الله عزوجل د سوره النحل په یو سل څوارلس نمبر آیات کې فرمایي فکلو مما رزقکم الله حلالا طیبا واشکرو نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون یعنی د هغو شیانو څخه چې الله عز وجل تاسو ته تر کړی دي حلال او طیب خوري او د الله عز وجل احسانونه وپیژني او شکر یې ادا کړي چیرې تاسو خاص د د عبادت کوي او امر کچیر ادا کوي کچیر تاسو خاص د د عبادت کوي او امر مني اوس به وسپورټي او ورزشي اعمال تراس ورونو زموږ پاک او حنیب دین جسمی او بدني سپورت هم نه وی پرې اخی چې هغه ته د خاصه توجه نه وی کړی نه وی کړی فقط د مثال د پاره دا کفایت کوي کم چې په لمانځه کې دغه روزانه منظم په پرلپسې ډول د شپې او ورځې بدني اعمال او حرکات موجود دي چې هر انسان یې بې له ستړیا او تکلیفه ادا کولی سي ورونو په اسلام کې لمونځ په دغه دقت او په دغه عجیب انتظام سره چې په هغه کې ولاړه رکوع سجده ناسته او تلاوت موجود دي او دا داسې ګټور او بهترین حرکات دي چې موږ کولای سو چې ودغه حرکاتو ته د واقعي بدني سپورت اصول او حرکات ووایو څرنګه چې دین مبین اسلام هغه الهي دین دی چې پر بشر فرض کړی سوی دی نو ځکه په داسې قسم سره راغلی دی چې د هرې زمانې او هر ځای سره مناسب دی او د لمانځه د فریضې ادا کول د ټول عالم و هر فرد ته آسانه وي او څرنګه چې انسان د کوچنیوالي څخه د هغه سره عادت نیسي نو دغه لمونځ د انسان د بدن د تقویې دپاره هغه ښه او مناسب قوي کوونکی دی د کلمو د اعمالو زیاتونکی دی لمونځ داسې سپورت دی چې د انسان د عضلاتو بندو او هډوکو دپاره وړ او مناسب دی د لمانځه په حرکاتو کې د انساني هیکل ټول عضلات انقباضي او انبساطي یعنی د ټولېدو او خلاصېدو حرکتونه کوي حتی د مخ عضلات او هغه عضلات چې ځامې په ښورول کیږي حرکت کوي او په دې کې هیڅ شک نسته کم هلک او انجلی چې د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم پر شریعت موافق لوی سي او لمونځ په هغه نظام او طریقه سره ادا کې کم چې الله عزوجل را شوولی دی صحیح قیافه به ولري د بې ځایه او مضر چاغښت څخه به خلاص وي او په ټوله ژوند کې به صحت او عافیت ورسره ملګری وي او د پاره د دې چې ستا ښه یقین سي چې د لمانځه د اهدافو او اغراضو څخه یو هدف او مقصد صحي سپورت دی نو د الله عز وجل وهغه قول ته متوجه سه کم چې د هغو کسانو په باره کې کوم چې د هغو کسانو په باره کې دی چې لمونځ په داسې طریقه سره ادا کوي چې د دغه مقصد څخه لري او مخالف وي الله عز وجل د سورة التوبه په څلور پنځوس نمبر آیات کې فرمایي ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا او نه راځي دوی ولمانځه ته مګر په داسې حال کې چې دوی سست او کهاله وي یعنی د لمانځه سره اخلاص او دلچسپي نه لري او په دې کې هیڅ شک نسته چې د طب د نظره هغه ښه او بهترین سپورت هغه سپورت دی چې هر ورځ بلا ناغه نستړی کوونکی او په هر ځای کې کېدلای شي د شپې او ورځې پر وختو ویشل سوی وي نو لمونځ چې هر ورځ تر لمر ختو د مخه بیا په غرمه کې بیا تر ملوېدو د مخه او وروسته او د شپې ادا کیږي پر دې سربېره ښه پاک او داس هم ورسره تازه سوی وي څونه ښه عمل او جسم ته څونه مفید دی خو وروڼو پام کوئ چې زما د دغه بحث او بیان څخه دا معنا او مقصد وانخلي چې زه وایم لمونځ فقط سپورت دی بلکې لمونځ طاعت او عبادت دی لمونځ ذکر او د الله عز وجل یاد دی لمونځ د قران مجید تلاوت دی لمونځ د خپل رب سره مناجات دی لمونځ د الله عز وجل په حضور کې درېدل او رب العزت ته خشوع او عاجزي کول دي لمونځ د خپل رب د امر پر ځای کول دي لمونځ د ښو اخلاقو ساتنه ده لمونځ د مفاسدو او بدو اعمالو څخه د روح تزکیه او پاکي ده خو د دې ټولو شیانو ترڅنګ لمونځ د صحت او عافیت د ساتنې سبب او سپورت هم بلل کېدلای سي څرنګه چې په دغه سلسله کې موږ د اسلامي احکامو یوازې طبي او د جامعې د مصلحت اړخ څېړو نو خود د الهي اوامرو او نواهیو څخه یوازې هغه طبي ګټې او فایدې بیانېږي بیرته خپل بحث ته راګرځم نو کوم وخت چې زموږ دین د لمانځه د نورو فوایدو ترڅنګ دغه ورځنی بدني سپورت زموږ د پاره مقرره کړی دی هلته یې د بل قسمه څخه یو بل سپورت هم را باندې فرض کړی دی چې هغه سپورت زموږ د جسم و داخلي اعضاو خاصتا و جهاز هضمي، جهاز دموي، اعصابو، غددو او نور داخلي جسم ته فایده رسوي. چې هغه سپورت روژه ده او په هر کال کې کم از کم یوه میاشت نیول کیږي. خو زموږ په دغه سلسله کې دا نه ځایږي چې په مفصل ډول سره هغه بیان درته وکم چې روژه د عام صحت او عافیت سره څونه تعلق لري که ژوند او صحت باقی وو ان شاء الله تعالی د روژې طبي او صحي فواید به په یوه بله سلسله کې درته بیان سي او الله عز وجل پر مسلمانانو حج فرض کړی دی چې حج هم د صحي او جوړ جسم د پاره هغه چې د سفر او سیاحت مشقات او تکالیف زغملای شي یو قسم سپورت او ورزش بلل کېدلای شي او د دغه ذکر سوو شیانو ترڅنګ زموږ دین مبین اسلام و نورو قسم قسم سپورتو او ورزشو ته موږ بللی یو لکه د آسانو سپرتیا په غشو او نېزو سره ویشتل ښکار کول چې دا ټوله د بدني مهمو سپورټو څخه دي او دغه ټوله عسکري او او د ټولو عسکري اعمالو تدریب او زده کړه ده چې دغه ټول کارونه د الله عزوجل په هغه قول کې شامل دي کوم چې د سورة الانفال په شپږم نمبر آیات کې فرمایي چې په دغه قوت او تیاری تاسو د الله دشمنان او خپل دشمنان وبېروي ورونو پر الله عز وجل د اعتماد او توکل معنا دا نه ده چې ضروري او مشروع اسباب دې پرېښول سي ځکه پر مسلمانانو دا فرض دي څونه چې په وسه پوره وي څونه چې په وسه یې پوره او قدرت یې ولري د جهاد سامان او لوازم دې تیاروي چې د هغې جملې څخه د نن ورځې د ټولو جنگي آلاتو درلودل او زده کول دي او د صحیح او قوي جسم درلودل دي او دغه الهي اوامر هغه کارونه دي چې د هغو په نتیجه کې شل نفره مؤمنان د دوی د دوو سوو دښمنانو سره جنګ او مقابله کولای سي حتی د الله عز وجل و هغه قول ته متوجه سه ورونو الله عز وجل د مجاهدینو په هغه آسانو سره قسم یادوي چې ځغلي او د سینو څخه آواز راپورته کیږي او په هغه آسانو قسم یادوي چې د سوو څخه اورونه راوځي یعنی کم وخت چې د دغو آسانو د پښو نالونه د ډبرو سره مشلي به څرکې غورځوي او د مجاهدینو په هغه آسانو سره قسم یادوي چې د سهار په وخت کې پر دشمنانو حمله کوي او په هغه آسانو سره قسم یادوي چې د ځغستا په وخت کې په خپل پښو د دشمنانو پر شاوخوا د ډیرې تیزی په خاطر دوړي پورته کوي او بیا هم په هغه مجاهدینو یا د مجاهدینو په هغه اسانو قسم دی چې د دشمنانو د لشکر په منځ ورننوځي دا ټوله هغه مثالونه وه چې الله عز وجل د بدني صحت او عافیت لپاره وضع کړي وه هغه چې نر مسلمان په هغه سره مهذب او قوي کېدلای سي اوس نو د دغه اوږدې مقدمې څخه موږ ته دا را معلومه سوه چې دین مبین اسلام د دغه ذکر سوو ورزشو او سپورټو دپاره ډېر پراخ میدان پرې ایښی او جوړ کړی دی او مسلمانان کولای شي چې د خپل رب عبادت څونه چې دوی غواړي وکړي چې هم به په دنیا کې عافیت ورکړی شي او هم به یې اخروي ګټې کړي وي مګر دا لازمه ده چې په دې هم پوه چې زموږ دین په عین وخت او حال کې پر موږ دا شرط ایښی دی چې خپل ځانونه تر اندازې زیات په زحمت او تکلیف کې وانه چوو هیڅوک نه مکلفوي مګر د هغه د قدرت او طاقت پر اندازه نو ځکه زموږ دین و مریض او مسافر ته دا اجازه ورکړې ده چې د روژې د میاشتې روژه ونه نیسي تر څو چې د روژې نیولو قدرت پیدا کوي او الله عز وجل د هغه مریض څخه حج ساقط کړی دی چې د حج په واسطه ډیر جسماني تکلیف ورپېښیږي او د حج کولو قدرت او طاقت ونه لري او دغه رنګ الله عز وجل ړوند ګوډ او مریض د جنگ او جهاد څخه معاف کړي دي دغه رنګ هغه مریض او زخمی چې د اوبو استعمالول ضرر او تاوان ورسوي د غسل او اوداسه څخه معاف کړي دي چې د غسل او اوداسه په عوض کې به تیمم وهي او ته د الله عزوجل ورفق او مهربانۍ ته فکر وکړه چې مسلمانان یې د هغه قیام اللیل څخه معاف کړي دي لکه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم قیام اللیل او دوی د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د هغه متابعت څخه منع کړي دي چې دوی د هغه طاقت نه لري ځکه عام مسلمانان دا نسی کولای چې قیام اللیل او جهاد وکړي یا دې قیام اللیل او بیا د رزق طلب او سفرونه وکړي ورونو تاسې پوهېږئ چې د اسلام په شروع کې د شپې لمونځ فرض و چې هغه به هم پوره نیمه شپه یا د شپې درېیمه حصه کېدی او بیا الله عز وجل دغه ډېر او اوږد لمونځ معاف کړي چې دغه موضوع د سورة المزمل په شلم نمبر آیات کې په تفصیل سره ذکر شوی څرنګه چې د دغې سلسلې د ثبتولو او نشرولو څخه مې مقصد دا دی چې موږ مسلمانان زموږ د دین او د هغه د احکامو په حکمت او عظمت څه ناڅه پوه نو دا لازمه نه بولم چې زموږ بحث دې فقط د یوې خاصې موضوع په باره کې وي بلکې هر بحث او مضمون چې موږ و دغه مقصد او هدف ته رسوي رانقلوم نو اوس به د فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني ادام الله برکاته د څېړنو څخه یو موضوع را نقل کم او دا دې هم تاسو ته معلومه وي چې نن ورځ د قرآن مجید او احادیث مطهره څخه د اعجاز او باریکیو پر ایستلو کې هغه باریکۍ چې د نن ورځې د طب او ساينس سره مطابقت لري هیڅوک هم زموږ د فاضل او مکرم شیخ عبدالمجید الزنداني سره سیالي نسی کولای او په دغه علم کې ټول علما که هر څوک هم وي وده ته اړ او محتاج دي نو زموږ استاد فضیلة الشیخ عبدالمجید الزنداني وای زموږ پر شاوخوا یو بل لوی عالم سته داسې عالم چې سترګې یې نسی لیدلای په لاسو نه حسیږي غوږونه یې نسی اورېدلای او پزه یې نسی بویولی یعنی هغه عالم چې زموږ و عادي حواسو ته عالم غیب دی که څه هم مطلقا غیب نه دی خو نسبتا زموږ و حواسو ته عالم غیب ورته ویلی سو چې هغه عالم د دقیقو کائناتو عالم دی هغه چې په سترګو نه لیدل کیږي چې دا د جراثیمو ویروساتو او میکروباتو عالم دی هغه کائنات چې دغه اوس هوا په ډکه ده هغه کائنات چې موږ د تنفس او لمس په حالت کې یو و بل ته سره نقلوو هغه کائنات چې زموږ د خوړلو چښلو او لباسو سره ډېره پراخه علاقه لري هغه کائنات چې زموږ د صحت او مرض سره ډېر زیات ارتباط لري د دغه ویروساتو د اقسامو څخه د یوه ویروس نشات او پرورښت ممکن د تعاون سبب وګرځي او په میلیونو انسانان د بینه یوسي دغه طاعون وبا او کولرا چې په میلیونو انسانان په هلاکیږي سبب یې یو داسې کائن دی چې نه لیدل کیږي نه حسیږي نه بوی کیږي او موږ یې ادراک هم نسو کولای دغه کائنات و یو انسان ته ورنقل کیږي یا ورداخلیږي او دی نوی خبر دغه کائنات د یوه انسان څخه خارجیږي او دی نه وي په خبر پر انسانانو حیواناتو او نباتاتو د مرض آثار او علامې ښکاره کیږي خو انسان نه پوهیږي چې د دې سبب څه دی اول هغه څوک چې دغه میکروب یا ویروس یې کشف کړي هغه بایستیر ریفریزی دی او دغه میکروبات په اتلسم قرن کې کشف کړ سوه او پس له هغه څخه په پرلپسې ډول سره تر نن ورځې پورې په دغه مجهول او نامعلوم عالم کې دغه اکتشافات دوام لري چې څه موده تېره سي بیا وویل سي چې نوی میکروب نوی ویروس نوی جرثوم مو کشف کړي چې د دې معنا دا سوه چې پر دغه کائناتو د انسان د معرفت ساحه پر هغه اندازه پراخه کیږي او پراخه کېدلای سي څونه چې د هغه ماشینانو یا جهازو قوت زیاتولای سي چې په هغه سره کوچني شیان لوی لیدل کیږي یعنی مایکروسکوپ او څونه چې په انسان کې د دغه کائناتو د حالاتو د څېړنې او ملاحظې قوت زیاتیږي نو که موږ وغواړو چې د دغه میکروب سره معامله وکړو او یا د طب علما وغواړي چې د انسان د پاره داسې یو سالمه او مستقیمه طریقه کښیږدي چې د هغې په رڼا کې د دغه مجهول کائناتو سره ژوند او تصرف وکړو دا کار د طب علماو بې له دې څخه نه سوای کولای چې دوی به اول دغه کائن یا میکروب کشفوي کوم وخت چې دغه میکروب کشف سو د هغه خواص وپیژندل سو او هغه مضر مواد چې دغه میکروب یې افرازوي وپیژندل سو او بیا یې هغه مواد وپیژندل چې دغه جراثیم وژني او هغه مواد یې وپیژندل چې د دغه دقیقو کائناتو او جراثیمو د نشو نما یا پرورشت سبب ګرځي دغه وخت نو د طب علما د دغه ویروس یا میکروب سره د معاملې د پاره یو منهج او طریقه اږدي او تاسو پوهیږئ چې یو عالم خپل ټول عمر د دغو جراسمو د جملې څخه فقط د یو جرسم د حالاتو د پوره پیژندلو د پاره تیروي د دغه جرسم د ژوند موده د پرورښت فضا یا ځای او هغه مواد چې دغه جرثوم وژني او د بینه یې وړي دلته نو دغه عالم د دغه یوه جرثوم د پیژندلو په خاطر د هغه مشهورو بارزو او ځلیدونکو علماو څخه وګرځي وای دا پلانکی هغه څوک دی چې پلانکی جرثوم یا میکروب کشف کړی دی او د دغه بارز علماو دغه کشفیات معرفت او معلومات ځینی د ځینو نورو سره یو ځای کیږي دا د پاره د دې چې د اجتماعي صحت د پاره یو منهج قانون او طریقه کښیږدي چې د طب علما یې د معینو قواعدو سره موافق د محیط د صحت د ساتنې د پاره و خلکو ته وروښي او بیا نو د دغه میکروباتو د کشفولو سره د انسان په بدن کې د یو بل جهاز یا ماشین کشفول ارتباط لري ځکه هغه الله چې دغه میکروبي کائنات یې خلق کړي دي په دغه جراثیمو خبر او ور معلوم و الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير یعنی هغه ذات چې دغه کون او کائنات یې ټول خلق کړي دي نه پوهیږي علم نه پر لري بلکې په هر څه پو با خبره او پوره عالم دی دغه لطف او خبیر الله د دغه میکروبو په مدخلو عالم او د هغو په آثارو او ضررو عالم الله عزوجل ته دا معلومه وه که یو میکروب پر انسان مسلط سي څنګه تاثیر پر کوي او په څو ساعتو کې یې وژني نو یې د انسان په بدن کې داسې یو شی جوړ کړي چې په عربي کې یې نوم جهاز المناعه دی او په انګلیسي کې امیو نیټي یا بودي ریزیسټنسي ورته وایي خو موږ منع کوونکې قوه یا دفاعي طاقت ورته ویلی سو د دغه جهاز یا مشین وظیفه دا ده کم وخت چې میکروب یا جراثیم و بدن ته داخل سي د دغه جراثیمو یا میکروبو سره هغه چې په سترګو نه لیدل کیږي مقابله او مقاومت کوي ته دغه میکروبونه نه وینې مګر ستا رب هغه خالق حافظ علیم او رحیم رب سبحانه ستا په بدن کې د دغه میکروبو د وژلو دپاره داسې یو حساس جهاز ایښی دی چې ستا د بدن داخلي مقاومتونه خبروي او تنبیه کوي او ستا په بدن کې د دغه داخل سو میکروبو په مقابل کې د خطر زنګ وهي او هلته په بدن کې دغه دفاعي قوتونه د تیارسۍ او مقابلې په حالت کې سي چې ستا بدن پس له ننوتلو د دغه میکروبو د دغه مضر جراسمو او دقیقو کائناتو د ضرر څخه وساتي مګر د مخه تر دې چې مک... چې دغه میکروب ستا بدن ته ننوځي او د مخه تر دې چې ته خپل ځان د دغه خطر سره مخامخ کې پر تا دا لازمه وه چې ته یوه صحي تګلاره د ځان لپاره اختیار کړې یعنی په ژوند کولو کې باید د طبي او صحي اصول مراعت وسی دا د پاره د دې چې خپل جسد د دغو اضرارو د مخامخ کېدو یا په بل عبارت د میکروب د ننوتلو څخه لرې وساتي او د میکروب په کشفولو سره د ډیرو امراضو اسرار وپیژندل سول چې څنګه او ولې پیښیږي او څنګه یې علاج کېدلای شي خو دلته یوه ډېره مهمه پوښتنه شته هغه دا چې آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هر هغه کار چې په هغه کې زموږ د امور اصلاح وي موږ ته نه دی راښوولی او هر هغه کار چې په هغه کې زموږ د پاره شر موجود وي و هغه ته یې نه یو متوجه کړي او نه یو منع کړي نو اوس دغه د میکروبو لوی عالم دغه سرکشه لښکري چې په هوا الوزي په اوبو کې ګرځي پټ او نامعلومه دي په خفیه او سری ډول سره هجوم کوي هغه لښکري چې شاید د میلیونو انسانانو د هلاک سبب وګرځي آیا موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعلیماتو کې د دغه میکروبو د پاره داسې یوه لارښوونه پیدا کولای سو چې انسان دې د دغه خطرو څخه لرې ولري او یوې صحیح سالمې لارې ته دې وهڅوي داسې لارې ته چې د دغه میکروبو او د هغو د خطرو څخه دې ساتلی وي بې له شک چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نبوت اوس داسې ثابت شوی دی چې د هغه پر نبوت شکمنو کسانو د پاره زموږ په اوسنی عصر کې دا ممکنه سوه چې دوی تر هغه خپلو شکو تر خپل تکذیب او خپلو اوهامو تیر سي ځکه د یوه داسې نبي مرسل د پاره چې د حکیم او علیم خالق د طرفه د بشر د هدایت او لارښوونې د پاره راغلی وي او بشر ته هغه کارونه ورښیي چې د بشر د امورو اصلاح پکښې وي د دغسې نبي مرسل د پاره دا غیر ممکنه ده چې د دغه خفي عالم او دغه دقیقو کائناتو څخه دې بې خبره وي او خامخا به موږ د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په تعالیم او لارښوونو کې داسې شیان ووینو چې و خلقو ته د مخه تر دې چې دغه کائنات کشف سي ځینې داسې حیرانونکي مشاهد هغه چې د دغه میکروبي کائناتو پر حالاتو دلالت کوي او په دغه رقیق عالم پورې تعلق لري بیانوي چې د هغه بیاناتو توجیهاتو او احکام و اسرار پس له کشفولو د دغه خفي عالم و خلقو تشکاره او معلوم سو اولا راسي چې وګورو آیا په قرآن مجید کلام الله کې داسې یو شی سته چې و دغه پټ او خفي عالم ته دې اشاره کوي دا یو او بیا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په اقوالو کې داسې یو شی سته چې په هغه کې دې د دغه کائن و وجود ته اشاره وي هو په قرآن مجید کې یو عام نص یا آیات موجود دی چې هغه موږ ته دا خبر راکوي چې دغه موږ چې یې وینو دا د الله عز وجل ټول خلق او مخلوق نه دي بلکې الله جل جلاله نور ډیر عظیم مخلوقات لري چې نه لیدل کیږي او موږ یې نه وینو او د دغه غیر مرئی کائناتو د عظمت او اهمیت په خاطر الله عز وجل په هغو سره قسم یادوي لکه څرنګه چې الله عز وجل په هغه شیانو سره قسم یاد کړی دی چې موږ یې وینو دغه رنګه په هغه شیانو سره قسم یادوي چې موږ یې نه وینو الله عز وجل د سورة الحاقه په اته دېرش نمبر آیات کې فرمایي فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون یعنی قسم یادوم په هغو شیانو چې تاسو یې وینئ او په هغو شیانو سره چې تاسو یې نه وینئ یعنی هلته یو شی بلکې ډېر شیان سته چې تاسو یې نه وینئ او هغه شیان عظیم دي او زه په هغه سره قسم یادوم او بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ لاس پر دغه عالم چې په سترګو نه لیدل کیږي اږدي او هغه اثرات چې دغه عالم یې زموږ په صحت او مرض کې پیښوي موږ ته راښیي د دغه خفي عالم د اسرارو څخه یو سر موږ ته لڅوي چې دغه سر په داسې یو حیوان کې موجود دی چې د انسان سره ډیر احتکاک تماس او تعلق لري او دغه حیوان و انسان ته د ډیرو امراضو د نقلولو سبب ګرځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمزه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء یعنی کده یو چا په خړولو یا د خړولو په لوښي کې مچ ولوېدې په هغه خړو کې دې غوټه کې ځکه د مچ په یو وزر کې مرض دی او په بل وزر کې علاج دی ورونو دا حکم هغه وخت دی چې یو څوک د دغه خړو و خړولو ته مجبور وي او که څوک دغه خواړه یا د چښلو شی چپه کوي دا بیا بېله خبره خو بیرته به د حدیث شریف و مضمون ته راسو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د مچ په یو وزر کې مرض دی سبحان الله د مچ په وزر کې مرض آیا یو ستاسو څخه د مچ په وزر کې مرض لیدلې دی د مچ وزر راواخلي او لمر ته ونیس شو ورته وګوره آیا په هغه کې مرض ته او ته وینې ایا په هغه کې ماران او لړمان دي ایا په هغه کې چنجان دي ایا په هغه کې نور کائنات دي خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي فيه داء یعنی په هغه کې مرض دی مګر ته نه ویني او په هغه کې دوا ده خو ته نه ویني دغه میکروبونه یو موجود عالم دی چې دغه مچ چې په هر ځای کې زموږ پر شاوخوا ګرځي د خپل ځان سره یې وړي او رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه ته په صراحت سره اشاره کړې دغه دا یا مرض چې په مچ کې موجود دی په نونسم قرن کې انسان کشف کړي او د شلم قرن په نیمایي کې انسان هغه دوا کشف کړه چې په دغه مچ کې موجوده وه یا موجوده ده فضیلة الشیخ عبدالمجید وای هغه تجربه چې د ملک عبدالعزیز په پوهنتون کې ډاکټر نبیه باشن د مچ د مرض د وزر او د دوا د وزر په متعلق سر ته ورسول ما د خپل سر په سترګو ولیده نه د بل چا په روایت هغه داسې چې دغه نوموړي ډاکټر پاک نوی معقم یعنی د میکروبو یعنی د میکروبه پاک لوشي راو او پاکي معقمه اوبه پکښې واچولې مچ یې پرېښاوه چې په خپله خوښه دغه اوبو ته ورولوېږي پس له هغه څخه چې مچ په خپله اراده و دغه معقبو اوبو ته ور ولوېدی د دغه اوبو څخه لس نمونې یا عینې جلا جلا واخیستې او د میکروبو د تربیې او کرلو په لسو لوښو کې واچولې او بیا یې دغه د کرلو لوښي په خاصو ځایو کې په داسې شکل سره وساتل چې هلته د میکروبو د نمو او تربیه یا ډیروالی امکانات موجود وو او بیا یې په دغه اوبو کې چې مچ په خپل اختیار ورلوېدلی وو د بل وار دپاره مچ د یوې معقمې آلې په واسطه یو وار غوټه کوي د دغه اوبو څخه هم چې مچ یو وار پکښې غوټه کړه سو لس نمونې واخیستې او بیا یې په نورو لسو داسې لوښو کې چې د میکروبو د تربیې دپاره وه واچولې دوهم وار یې بیا مچ په دغه اوبو کې غوټه کوي او نمونې یې ځینې واخیستې دریم وار یې بیا غوټه کوي نورې نمونې یې ځینې واخیستې دا ټوله نمونې جلا جلا هغه د میکروبو د تربیې په لوښي کې وساتل سوې په سبا کې موږ د نتیجې د لیدلو لپاره ورته راغلو نو مو څه شي ولیده یو ډیر عجیب کار هغه نمونې چې د مچ تر غوټه کولو د مخه اخیستل سوي وې هغه چې مچ په خپل او خپل اختیار ورلوېدلی و په هغو کې د میکروبو ډېرې لوی او واضحه مستعمرې او لشکرې موجود وه او هغه نمونې چې د مچ تر یو وار غوټه کولو وروسته اخیستل سوي وې په هغو کې دغه د میکروبو مستعمره لږ او کوچنی وي هغه چې مچ دوه واره پکښې غوټه سوی وو هلته نور هم لږ وي او هغه چې مچ درې واره پکښې غوټه سوی وو هلته میکروبونه ډېر لږ نوموړي ډاکتر وویل اوس نو یو شی پاته دی هغه دا چې دغه پاته میکروبونه ډیر ضعیف دي چې د مچ په غټه کولو سره موږ ضعیف کړ زه غواړم چې دا کشف کړم که دغه میکروبونه د پیچکاری په واسطه موږ د یو انسان و بدن ته ورننه باسو او یا په خپل د انسان و بدن ته ورننه وزي آیا انسان مریضوي او کبه د واکسین وظیفه اجرا کی شاید دغه ضعیف میکروبونه هغه د انسان د جسم دفاعي قوت تنبیه او راویښ کی چې د دغه میکروبو پر ضد مواد جوړ او تولید کی ورون تاسو پوهیږئ چې دغه واکسینونه چې نن ورځ د ځینو امراضو د مخنیوي لپاره استعمالیږي دا عینا د هغه مرض ضعیفه سوي میکروبونه دي او وظیفه یې دا ده چې د هغه مرض پر ضد مواد د بدن د دفاعي قوت د طرفه تولید سي او جسم د دغه مرض په مقابل کې مقاومت پیدا کړي خیر دغه بحث یو څه طبي اصطلاحات لري د پوهېدلو دپاره یې یو څه طبي او لابراتواري معلومات ضروري دي شیخ عبدالمجید وایي زموږ دغه تجربه او څېړنه پر دغه ځای ودرېده مقصد دا چې زموږ لارښود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حالات څوارلس سوه کاله د مخه راښوولي او بیان کړي دي خو د دغه کائناتو پر کشفولو انسان هغه وخت کامیاب سو کم چې په یو زر نه سوه دو دېرش کال کې په هند کې د کولرا مرض په شدت سره نشر سو د ملګرو ملتو او عالم طبي علماو وویل چې د هند خلق ختم سو خلاص ټول به مړه کیږي خو پس له دوو هفتو ولیده سوه چې خلق د جوړېدو پر طرف روان دي نو یوه طبي ډله هلته ولاړه چې د دغه حالاتو څېړنه وکړي ویلي ده چې هغه مچان چې دغه د کولرا میکروبونه په ځان کې لري او د ځان سره وړي هغه و ځینې څاهانو ته ورتاکیږي چې هلته په دغه څاهانو کې د دغه میکروبو خوړونکي او وژونکي موجود دي چې د دغه میکروبو وژونکي یا خوړونکي په خپله پر دغه مچانو هم موجود وو نو دغه مچانو په عین حال کې مرض او دوا دواړه د ځان سره وړل د دغه وخت څخه انسان په دغه اکتشافاتو شروع وکړه چې مچ په خپل ځان کې مرض او انټيبيوتیک دا او دوا دواړه لري او اوس راسي چې د اسلام د دین حکمت او عظمت په یو بل موضوع کې وسیړو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي کوم په یو ځکه کې د تعاون واورید تاسو هلته مو ورځي مور دی او که بیا تاسې په هغه مځکه کې واست مه ځینې راوځئ چې د حدیث شریف لفظ داسې دی اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها وان كنتم فيها فلا تخرجوا منها عجبه خبره وایي که مو په یوه مځکه کې د طاعون د نشرېدو واورېده تاسې مور نه نوځئ و هغه ځای ته مور ځئ ښه دا خو معلومه خبره ده مور دی ولی چې تاسو ته سرایت ونه کی تا در نقل نسی او تاسو پاخته نسی روم دلته د مرض د سرایت او نقل کېدو خبره یاد شوه چې په عربي کې عدوه ورته وایي پر دغه موضوع به په وروسته کې ان شاء الله تعالی مفصل بحث راسي بیرته وهغه حدیث شریف ته راګرځم فرمایي تاسې د تعاون یا بل هر ساري مرض ومځکې ته مور دی د دې په پایده خو پوس وو او دا چې فرمایي که تاسې د دغه تعاون یا وبا په مځکه کې واست مزنې راوځي دا څنګه اول زه خپل ورور د اکاز اقربا اشنایان او همسایګان په خپلو سترګو وینم چې نن جوړ او روغ دي خو سبا و قبر ته بیول کیږي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ما څنګه امر کوي چې زه باید دا ښار پرې نږدم چې ځینې ووځم دا لته په دغه ښار کې د انتحار او ځان وژنې لپاره پاتې سم مشکله خبره ده د امواس په تعاون کې صحابه کرام په تحیر کې پاتې سو کوم وخت چې د مهاجرینو او انصارو مشایخ د دې مسئلې د بحث او مشورې د پاره سره راټول سو چې آیا دغه شهر ته چې تعاون پکښې نشر سوی دی ورسو ورداخل سو او که د دې شهر څخه لري او د باندې پاتې سو دغه مشوره د مهاجرینو او انصارو د مشایخو په مابین کې روانه د الله عز وجل د قدر څخه د الله عز وجل و قدر ته ورځو که مرض د الله عز وجل قدر دی خو صحت هم د الله عز وجل قدر دی دا هم قدر دی او هغه هم د رضی الله تعالی عنه د تشویش څخه ځان ویستی ویل که هلته د مریضی قدر سته د غرنګ د صحت قدر هم سته چې دا هم الهي قدر دی او تر مریضي ښه دی نو خود دغه د نفع قدر اختیاروو خو بیا هم په صحابه کرامو کې د دغه تعاون د قانون په پوهېدلو کې یو تشویش او اندېښنه موجوده وه چې باید څنګه معامله ورسره وسي ورسو که یا په دغه وخت کې د اصحاب کرامو څخه یو نفر راغلی ویل په دې باره کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه زما سره علم او معلومات شته او بیا یې دغه حدیث شریف ووایه اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها وان كنتم فيها فلا تخرجوا منها اوس نو دا چې مور دی د دې په مقصد خو موږ پوسو او دا چې متن راوځي آیا دا انتحار او ځان وژنه نه ده اوس به جواب واورو فضیلة الشیخ عبدالمجید وای څلور میاشتې د مخه د یو ډنمارکي عالم سره یو ځای او ملاقات وم چې د دغه عالم نوم ډاکټر جون هنروب هنوب برل لارسون وو چې دغه ډاکټر د جراثیمو میکروبو او د هغو د امراضو په علم کې متخصص و دا د ده اختصاص و نو مې ده ته وویل که ته پر یوه ښار حاکم یې او په دغه ښار کې د تعاون مرض نشر سو ته څه کوې ده ویل زه به د ښار پر شاوخوا پولیس راوګرځوم دغه ښار ته به د د باندې څخه د خلقو ننوتل منع کم او د دغه ښار څخه به د خلقو راوتل منع کم ما ویل دا چې ته و ښار ته د خلقو ننوتل منع کوې د دې په مقصد موږ پوهیږو چې د باندني خلق په دغه مرض اختن نسی مګر د دغه شهر څخه د خلق وتل ولې منع کوي ده ویل په آخر وختو کې علمي څېړنو موږ ته دا راښکاره او معلومه کړې ده چې دغه څېړنې او تجربې ډېرې نوي دي دغه سیړونو موږ ته دا کشف کړ کم وخت چې په یوه ښار یا منطقه کې تعاون نشر شي په دغه ښار یا منطقه کې په دغه میکروب اخته کسان په سلو کې و پنځه نوي ته رسېږي په سل کې پنځه نوي انسانان دغه میکروب د ځان سره لري یعنی تقریبا ټول خلق په دغه میکروب ولړل شي مګر هغه کسان چې پر دوی د دغه مرض آثار ښکاره کیږي هغه په سلو کې لس یا شل نهایت تر دیرشو پورې وي ما ویل ښه هغه پاتې شپېته یا او یا یا اتیا په سلو کې چې د مرض آثار نه دي پر ښکاره سوي هغه ولې د دغه ښار څخه د باندې نه پرېږدي ډاکټر وایي ځکه دوی په خپلو بدنو کې دغه میکروب لري مګر هغه د دوی دفاعي قوت پر دغه میکروبو غالبه سوی دی نو د دوی حالت داسې سو چې د دوی په جسم کې میکروب سته مګر و دوی ته ضرر نه ورسوي ځکه د دوی جسم وقایه پیدا کړ د د جسم ودته د دغه میکروب ضد ور جوړ کړی دی او د دغه ښار په ځینو خلکو کې د دغه مرض آثار په یو معینه محدوده او خفیفه درجه کې ښکاره کیږي فقط د زکام پر شکل یا د حرارت د زیاتوالي پر شکل ډاکټر نور هم پسې زیاته کړه ویل ښه اوس نو که دغه جوړ سړی په دغه خپله منطقه کې چې طاعون پکښې نشر سوی دی پاتې سي پر ده کوم خطر نشته ځکه په ده کې د د دفاعي قوت د طرفه یو مقاومت پیدا سوی دی چې د ده څخه مرض پورې وهي لکه دی چې د دغه مرض په مقابل کې واکسین سوی دی مګر که دغه سړی د دغه ښار څخه ووځي نو دی په داسې حال کې وځي چې د دغه مرض میکروب جرثم او بکتیریا ورسره وي نو دغه مرض و یو بل نوي ښار ته نقلوي چې ممکن د دغه یو نفر وتل د میلیونو انسانانو د هلاک سبب وګرځي خو بل مقابل د دغه سړی په دغه ښار کې پاتې کېدل کم خطر نه لري او د ده دپاره انتحار یا ځان وژنه هم نه ده او نه بلل کیږي ځکه د د جسم د دغه خطر په مقابل کې مقاومت پیدا کړی دی شیخ عبدالمجید وایي ما ویل تر څه وخته به دغه خلق په دغه ښار کې پاته وي نه به ځینې راوځي ډاکتر ویل تر لږو ورځو پورې او بیا د دغه جرثوم سلوک تغیر کوي دغه میکروب او د ده نوی جیل هغه د سرایت او نقلیدو خاصیت د لاسه ورکوي هغه خاص محترم ورونو څرنګه چې کتاب پای ته ورسېده زموږ د دغه بحث پاتې حصه به په راتلونکې دوهمه پته کې ان شاء الله تعالی واورئ وما توفیقي الا بالله وهو السميع العليم